بسم الله الرحمن الرحیم موږ او تاسو څلورم درس خلاص کړی وو په هغه کښې موږ او تاسو د مقلدینو مشرکینو اووه شبهات ختمې کړې د الله په توفیق سره او درس موږ او تاسو پر دیارلسمه شبهه درولی وی اوس به ان شاء الله پنځم اخري درس شروع کوو او دا نورې شبهات به په هغه کښې وایو نو دیارلسمه شبهه او زخرف القول د مقلدینو خواهش پرستانو و خلکو ته دا اچولې ده چې د عوام خلک خو ټول له علماو څخه پوښتنې کوي نو اوس که چیرې و تقلید ته کفر وویل شي نو د عوام خو ټول کافران شول جواب زموږ له طرفه و مقلدینو مرتدینو پریبګرو ته جواب ای پریبګرو یو عجب کار مشروع کړی ده ای پریبګرو علمای سو اې د دې امت يهوديانو اې د شیطان ورونو اې د خپل خواهشاتو بندگانو یو عجیب کار مو شروع کړی ده کفر د تعصب څخه ډک کفر هغه تاسو شروع کړی ده له ځانه څخه مسائل له ځانه څخه خودساخته وضعي مسائل تاسو پر خلکو باندې فرض کړي دي د قرآن او د حدیث په مقابل کې او مختم بیا بعض عوام را اچولي دي هر وخت دا خبره کوي چې که تقلید ته کفر وویل شي بیا خو نو ټول عوام کافر شول ای مقلدینو تقلید تاسو کوئ عوام سي دي هغه یوه ډله په دوی کې سي ده هغه تقلید کوي او نور سي ده هغه تعبیداري کوي خو تاسو ته یو چانس په لاس درغلی دی چې هر وخت تاسو دا خبره کوئ جواب زموږ له طرفه و مقلدینو او فریبګرو ته جواب ای مقلدینو علما سوء د عوام چې له علماو څخه پوښتنې کوي دا پر درې قسمه دي اول قسم هغه عوام دي چې له هغوی سره څه نا څه دلایل وي د بعضو مسائلو په دلایلو باندې خبر وي هغه له علماو سره په هغه انداز کې دلایل وایي په یو مسله کې تر کومه ځایه چې دوی ورباندې پوهیږي نو دا موږ په خپلو لیدلي دي چې مولوي صاحب په دې باره کې ما داسې دلیل اورېدلی دی د دې واقعې په باره کې یا د دې مسئلې په باره کې او تا دغه دلیل راته ووایو د دغو تطبیق راوکوه دا موږ په خپلو سترګو لیدلي دي نو دا بصیرت والا عوام دي دا د دغو حکم دا ده دا مسلمانان دي او دویم قسم ته هغه عوام دي چې له هغوی سره ډېر علم نشته یعنی د ډیرو مسائلو په دلایلو باندې ناخبره دي نو دوی د یو عالم څخه دلیل نه وغواړي هغه د دوی د ناخبرتیا له وجې څخه دوی دا وایي دا مولوي صاحب چې دا مسله راکړه دا خو د قرآن د حدیث خبره راته وکړه دغه کم جاهل چې دا مسله له دې عالمه غواړي دا خو په دې وجې ځین رااخلي کنې نور که دغه مثال دغه جاهل په دې پوه شي چې دغه علم خرافاتي یا کفري خبره ماته کوي نو دغه جاهل په خپله د دغه علم مقابله بیا کوي خو که دی چیرې پوه شي یعنې دغه جاهلان که اوس ستاسو په دې کفري مسایلو دغه رنګه پوه شي الحمدلله لکه الله رب العالمین چې موږ پوه کړي یو نو یعنې ستاسو به کلکه مقابله وکړي دا خلک یعنې نور خو اسلام خو څه کوي چې بیخي اسلام پکښې نه وي خالص لږ غیرت ولري والله العظیم ستاسو مقابله به کوي ځکه چې تاسو داسې خودساخته وضعي بې حیا کفري مسایل په خپلو کتابو کې لیکلي دي چې داسې قوانین نه د پاکستان مرتدینو ایجاد کړي دي نه د افغانستان مرتدینو ایجاد کړي دي نه امریکایانو داسې چل او کار تاسو شروع کړی ده نو هغه ستاسو په دې کفري مسایلو باندې خبر نه دي نو د دې نه خبرتیا د دې کوم نه خبرتیا سي ده له هغه څخه به نو څوک دا نه جوړي سیاره له علماو څخه به په مسایلو کې غوښتلو کې دلایل نه غوښتل کیږي ولې به نه ځینې غوښتل کېږي کوم څوک چې په یو مسله خبر وي هغه به خامخا دلیل له علمه سره وایي چې مولوي صاحب په دې واقعه کې یو حدیث ما لیدلی د هغه دا رنګه ده او ته دی وایې یا دغه مسله چې کومه ده په کوم حدیث یا په کوم آیات ثابته ده ولې به دلایل نه څخه غواړي چې له دغه نو تاسو اوس یوه قاعده جوړه کړې ده د دغو څو جاهلانو د دلایل نه غوښتلو له وجې څخه چې دوی نه پوهېږي په دلایلونو چې شو څه وغواړي د دغو څه تاسو اوس دا قاعده جوړه کړې ده چې له علماو به څوک دلایل نه غواړي او هر عالم او ملا ته هم د پیغمبرۍ درجه ورکړې ده نو ولې به دلایل نه ځینې غواړي یو عجیب کار نو موږ درته وایو کفر هم پخپله شروع کړی ده او مخته هم بعضي هغه جاهل عوام راچولي دي نو دغه کم عوام چې د بعضو دلایلو څخه ناخبره دي دا مسلمانان دي د دغو حکم د اسلام ده نو له دې وجې څخه اصل کافر تاسې سیاس ای علماء سوء مقلدین او علماء سوء اصل کافران تاسې یاست چې ښه په خبره هم یاست چې دا کارونه چې کوم موږ کوو دا په قرآن او حدیث کې دا کارونه نسته دا کې بعضی شیخان خطا شوي دي د هغو خطایانو موږ راخستي دي بعضی کم شان چې دي د کفارو مقرر کړي دي له خپل ځان څخه د خلکو د شویدو لپاره نو دا ټول شان تاسو په خلکو کې نشروي د قرآن او حدیث په مقابل کې دغه خود سخته جوړ کړل شوي شان خو دا کارونه خو تاسو شروع کړي دي او دریم قسم ته هغه عوام دي چې هغه ښه پوه هم وي چې دا د رسول الله حدیث ما ته راورسېدی او که څه هم دا آیات ما ته وویل شوی یا دا حدیث ته ما ته وویل شوی خو زه نه منم زه صرف د خپل مذهب د ملا خبره منم کومه چې زموږ ملایانو پر موږ دا مذهب پرڅ کړی د بس پر موږ د خپل مذهب خبره لازمه ده موږ د خپل مذهب خبره منو او مثال دا خبره کوي ځکه چې زه حنفي وم فلار مې حنفي ده خاندان مې حنفیان دي ملایان مې حنفیان دي نو موږ له خپله مذهب څخه مجبور یو موږ ستاسو خبره نه منو نو د دغه حکم ستاسو فرنګ ده ای علماء سوء مقلدین و مرتدین دغه ستاسو فرنګ مرتد عوام دي د دغه حکم دا ده او یا هغه عوام چې هغه ته ښه معلوم هم وي چې دغه بعض شیان حرام دي نو د خالص د ملا خبره بهانه جوړه کړې د بعض علما سوء وای ما ته پلانکی مولوي پتواره کړې د غاړې دې د هغه باندې وي لکه دا خبرې موږ ته را رسېدلې دي د هغه اوس چې کومې قصې بعضې کرنې شروع سوي دي لکه چارس کوکنار، نسوار، وای د دې کرنه موږ ته حلاله ده او عشر هم خلکو ته پکې ورکوي، زکاتونه هم فکې باسي، وای غاړې یې د ملایانو بند دي. نو څنګه ته دومره پوه هم یې چې دا ناروا ده چې صرف د الله حرام کړي شیان د ملا په فتوا ځان ته حلالوې؟ سود یې شروع کړی ده په بدل نامه او نوم یې وربدل کړی ده نو ښکاره سودونه په ټولو علاقو کې شروع دي وای دا شی که د یوې میاشتې لپاره غواړې په لس زره ده کې د دوه میاشتو لپاره غواړې یا د کال لپاره بیا په شل زره ده یا په دېرش ده یا په څلوېښت ده وغیره نو دا ښکاره سود ده د الله رسول وایي دوې بیې پر شي کښېښولې سي د شي به یوه بیه منګر دومه دوې بیې پر کښېښودلې سي پر یوه شي دا سود ده سود ده په دې کې ډېر صحیح حدیث راغلی دي خو وخت اوس دلته نشته چې موږ ټول تاسو ته وایو په دې کې هېڅ شک نشته او کرنه سي ده د نشه یي شیانو مطلق حرامه ده لکه څنګه چې نبی علیه السلام کل مسکر خمر هر نشه کوونکی شی د شراب د وکلو خمر حرام هر شراب چې دی هغه حرام دی دا حرام دی حرام دی دغه حلالونکي دا مرتد دی په دې سړی کافر کیږي یعنی موږ په د ګناه په کار سره سړی نه کافر کوو تر څو چې دی حلاله ونه بولي یعنې سړی چې یو د چرس کری یا غلا کوي یا زنا کوي یا سود کوي یا نور کارونه کوي خو پر ګناه یې بولي چې دا ګناه ده هغه خلک چې دي هغه موږ نه کافران کوو خو چې پر ګناه نه بولي وایي دا موږ ته حلاله ده پلانکي مولوي فتوا راکړې ده نو دا خلک چې کوم دي دا کافران دي ځکه چې د داسې شیان د حرامو شیانو د ځان لپاره حرام شیان حلالول خالي د ملا په فتوا باندې نو دا نس کېدلای په دې سره سړی مرتد کیږي نو دا خبره ده نو دا عوام چې دي دا هم مرتد دي چې دي دغه انګه خبرې کوي او نو خو تاسو یو عجب کار شروع کړی د ای علمای سو چې تاسو ای علمای سو ای مقلدینو ای د دې امت یهودیانو چې تاسو بهر بهر هر وخت عوام مخ ته اچوي نو اصل کې دغه کم عوام چې دي دا بعضې خلک تاسو مخته راچوي دا عوام هم تاسو په مخ اخیستي دي ځایونونه مو هم په ګمرۍ کې اچولي دي د جهنم و طرف ته روان یاست دغه عوام هم و هغه طرف ته په مخه کړي دي لکه ورته وایاست وانصر الهتکم دغه عوام هم تاسې له حق پرستو سره په جنګ راولي او د خپلو مذهبو مذاهب اتباع د دې خود ساخته مذاهب اتباع ور باندې فرض کړې ده چې دا خو زموږ مذاهب پر موږ فرض دي پر موږ خو د قرآن او حدیث خبره نه ده فرض علیاذ بالله بلکې پر موږ د خپل مذهب ساتنه او دفاع فرض ده وانصر آلهتکم وانصر مذاهبکم واصبروا على على آلهتکم دا خو تاسو له حق پرستو سره به جنګ راوستل دي خپل هم معتصب یاست د جهنم پر طرف روان یاست عوام هم په ځانو پسې کړي دي او قاعدې هم له ځانه جوړوي چې له علماو به دلایل نه غواړي ولې دې نه غواړو یو څوک په دلیل نه پوهېږي جاهل دا خو ځان ته خبره ده که یو څوک په دلیل پوهېږي ولې بې نه غواړو لا څوک د املاق پیغمبر نه دی زه له د دلیل نه غواړم علیاذ بالله څه عجب کار مې شروع کړی ده او د الله په اسماء او صفاتو کې تعویلونه کوي په دین کې تنظیمونه جوړ کړي دي خلک هم ټول په تفرقو سره تقسیم کړي دي چې دا حنفي دین سوی دا شافعي دین سوی دا مالکي دا حنبلي او حنفیت کې دننه دا پنجپیري دا دیوبندي دا بلروي ټول خلک هم نقشبندي چشتي قادري خلک هم پر سلو لارو سره تقسیم کړي دي ټول هم هغو لارو ته برابر کړي دي او د جهنم لارې چې دي چې رسول الله وایي زما امت به درو اویا ډلې چې یوه ډله به جنت ته ځي هغه به پر دغه لار را روانې چې زه او زما اصحاب پر روان دي دا نورې دوه اویا ډلې به ټولې جهنم ته ځي ټول هم د جهنم پر سړکانو باندې برابر کړي دي بس مخ ته یې ته یاست له شا دوی درپسې دي او هغو عوامو ته زه دا وایم والله العظیم تاسو به ارمانونه د قیامت په ورځ وکړئ افسوس به وکړئ چې تاسو مطلق د دې علماو په خوله پسې یاست که هغو شی درته حرام کوي ته حرام ده که هغو حلال ته وایي حلال ده هغو مذهبونه له ځانه درته جوړ کړي دي د حق پرستو سره مار وخت په مقابله کې راولي د حق پرستو مقابلې په درکوي دا علما سو والله العظیم ارمان به وکړئ که نه موږ موږ ته فرق نه راکوي چې موږ مثال دا رقم ته یو چې ستاسو له مقابلې څخه عاجز یو موږ نه یو عاجز زموږ که په دې لاره کې شهیدان سو هم زموږ ګټه ده که چیرې موږ په دعوت کې یو په ژوند کې هم په ژوند کې عزتمن یو زموږ په دواړو کې ګټې دي خو تبا ته یاست چې ژوند مو هم نه د خوندور دنیا مو هم در په دره ده په دنیا کې به هم ذلیله یاست خو اخرت به قال الله تعالی و یوم یعض الظالم ورځ په قیامت به چکونه لګوي ظالم علی یدیه پر دواړو لاسو خپلو باندې خوري به دواړه لاسونه به تر څنګلو خوري یقول وای به یا لیتنی هی افسوس دی ما لره اتخذت مع الرسول سبیلا کاش که ما له رسول الله سره لار نیولې وای د رسول الله په قول او فعل مې عمل کړی وای د رسول الله په قول اپیل مې عمل کړی وای په قرآن او حدیث په خبره مې عمل کړی وای یا ویلتا هی علاقت لیتنی هی افسوس ده لم اتخذ فلانا خلیلا کاش که ما فلان کی په دوستی سر نه وای نیولی لقد اضلنی عن الذکر یقینا زه خو ګمراه کړم له قرآن بعد اذ جاءني ورسته چې قرآن ما ته راغلی وي قرآن راغلی وو صحیح حدیثونه راغلی وو د رسول الله موحدینو به راته ویل خو زه به د هغه په مقابل کې په پلانکي صافسي وم په پلانکي عالم ملا یا په پلانکي مشر باندې وکانه شیطان للانسان خذولا د انسان د شیطان انسان لره شرمونکی دغسې د پرېوګول شیطان خو سړی دغه ځای ته رسوي مشرکان به وایي کاش موږ ابو جهل په دوستي سره نه وای نیولی منافقان به وایي کاش موږ عبدالله بن ابی بن سلول په دوستي سره نه وای نیولی او د او یهودیان به وایي کاش موږ کعب بن اشرف په په دوستي سره نه وای نیولی او د دې امت یهودیان مقلدین به وایي کاش موږ د رسول الله سنت طریقې د خپلو ملایانو لپاره نوی پریسي د خپل مذهب لپاره مو نوی پریسي او د قرآن او حدیث خبره مو د خپل مذهب او ملایانو لپاره نوی پریسي ای بیا به ارمانونه وکړئ بیا به ارمانونه وکړئ نو پوس پاس مقلدینو علما سو د چړو لایکانو ان شاء الله تاسو وخت نږدې دي ان شاء الله نورم د لږ وضاحت د عوام په خبره کو د پاره د دې چې د خلکو سرونه خلاص نور یعنی عوام چې کوم له علماو څخه پوښتنې کوي دا پر دوه قسمه دي یو قسم عوام د علماو د قرآن او حدیث په رڼا کښې دننه تعبیداري کوي او تقلید یې نه کوي نو د دغو نو د دغو عوامو حکم دا ده دا مسلمانان دي او دویم قسم هغه عوام دي چې د علماو تقلید کوي نو د دغو عوامو حکم دا ده دا کافران دي نو اول قسم هغه مسلمانان عوام هغه دا دي چې کله دوی ته د یو مسلې چې کله دوی د یو مسلې پوښتنه له یو عالم څخه وکړي نو هغه عالم هغه د دوی مسأله د قرآن او حدیث پر وړاندې کې دننه ور حل کړي نو دغه خلک د دغه عالم په خبره باندې عمل کوي تر هغه وخته پورې چې کله د یو بل چا له طرفه و دغو خلکو ته وویل شي چې په دغه مسله کې چې تاسو د دې عالم په خبره باندې عمل کوئ دا خو د قرآن له دغه آیات او یا دغه حدیث سره په چکر کې ده نو دا خلک را ولاړ شي طلب شروع کړي چې رښتیا هم د دې عالم خبره له قرآن او یا حدیث سره په ټکر کې ده نو بیا چې کله دوی ته دا خبره معلومه شي چې د دې علم دا خبره خروشتیا له قرآن او یا حدیث سره په ټکر کې ده نو دوی د دغه علم دغه خبره پریږدي د قرآن په دغه آیات او یا دغه حدیث باندې عمل شروع کړي لکه الحمدلله دغه رنګه بصیرات والا عوام موږ په دا خپلو سترګو لیدلي دي چې له علماو سره په ډیرو مسائلو کې بحثونه کوي او له علماو څخه د پوښتنې کولو په وخت کې دلایل غواړي او خپل ځانونه یو معلوم شخص او یا مذهب ته نه منسوبه کوي چې زه حنفي یم چې زه حنفي مذهب یم او یا شافعي مذهب یم او یا حنبلي مذهب یم او یا مالکي مذهب یم وغیره بلکې ځان ته مسلمان وایي او عمل په قرآن حدیث کوي او دویم قسم هغه کفار او عوام هغه دا دي چې کله دوی د یو مسئلې پوښتنه وکړي له یو عالم څخه نو هغه عالم د دوی دغه مسئله ورحل کړي نو دغه خلک د دغه عالم په خبره باندې عمل کوي تر هغه وخته پورې چې کله د یو بل چا له طرفه و دغه خلکو ته وویل شي چې په دغه مسئله کې چې تاسو د دې عالم په خبره باندې عمل کوئ دا خو د قرآن له دغه آیات او یا دغه حدیث سره په ټکر کې ده نو دغه عوام په جواب کې دا خبره ورته وکړي چې موږ په دغه آیات او حدیث عمل نشو کولای بلکې موږ ته د دې عالم خبره کافي ده او د دې طلب هم نه کوي چې رښتیا هم د دې عالم دا خبره له قرآن او یا حدیث سره په ټکر کې ده او یا نه ده بلکې خالص د دغه عالم په خوله بسوالی کړی وي بلکې خالص د دغه عالم په خوله یې بسوالی کړی وي او د عوام دا خبر کوي چې بس د ملایانو څه ویل هغه به منو او عمل به ورباندې کوو او دا به نه ورته وایو چې مولوي صاحب دا کار په کم دلیل حرام ده یا حلال ده بس چې ملایانو شی حلال وبلی هغه به حلال وي او چې ملایانو شی حرام وبلی هغه به حرام وي اسې لدین ټوکی جوړ کړی نه دعوان خو بلا څه کوي چې په دې وخت کې بعضې شیخان او ملایان او مفتیان مرتدین داسې خبرې کوي چې کله و دوی ته د یو موحد مسلمان لخوا د رسول الله یو سنت طرقې ته دعوت ورکړل شي نو چې د دوی د مذهب او ملایانو او او مشرانو له خبرې او عمل سره په ټکر کې وي نو دی په جواب کې ورته وایي چې زموږ د فلار او نیکه خو دا طریقه نه وه او یا زموږ په مذهب او یا منهج او یا قانون کې خو داسې نه دي راغلي او یا زموږ مشرانو خو بیا داسې ویلي دي ولې هغوی علما نه ول ولې هغوی د نبی علیه السلام طریقه نه پېژندله ولې هغه د الله څخه نه ویرېدل او زه حنفي یم فلار مې حنفي وای او نیکه مو حنفیان دي خاندان مو حنفي ده ملایان مو حنفیان دي وغیره او دا اوس چې ته کوم نوی دین موږ ته راشی دا موږ نشو قبلولی او ته خو وهبي شوی او لا مذهبي شوی وغیره نو هر څوک چې د قرآن او حدیث په مقابل کې دا رنګه خبرې کوي بیا که عوام دي او که شیخان دي او که قاضیان دي او که مفتیان دي وغیره هر څوک چې وي او په هر نامه وي نو د دغو ټولو حکم دا ده چې دا مرتد دي، ځکه چې تقلید د یو چا په قول کفري کې کول او یا فعل کفري کې کول او یا اعتقاد کفري کې کول دا د سړي لپاره موانع تکفیر نشي جوړېدای ځکه چې دا ټول پیغمبران چې راغلي راغلي هغه و مقلدینو کافرانو ته راغلي دي لکه پیغمبرانو ته به ویل لکه پیغمبرانو ته به ویل آیا تاسو داس څه راوړي دي چې خالص د یو الله عبادت دی وشي او د کم څه عبادت چې زموږ پلارانو او نکان نکګانو او مشرانو او خاندان کولو هغه فریدو او د غرنګه د دې وخت دا مرتد حکومتونه چې کوم دي که د فاکستان مرتد حکومت ده او که د سعودي مرتد حکومت ده او که د افغانستان مرتد حکومت ده وغیره نور چې کوم تش په نامه اسلامي ملکونه دي نو دغه اکثر ته ملایانو فتواوې ورکړې دي چې که د وطن او قوم او قانون په دفاع کې قتل شوې نو ستا مرګ د شهادت ده او دغه رنګه د انتخاباتو والا او ته هم د ملایانو فتواوې ورکړې دي چې دا جائز دي حتی تر دغه حد پورې ورته ویلي دي چې چې علماو ته اوټ ورکړي هغه شریعت په راولي العیاذ بالله شریعت دی د دغه په ګندګي راولي د انتخاباتو په ګندګي نه خدا د کفار یو یو یو یو چل فریب ده دیم څه په پیژ شي رات خو نه پر راځي شپې ته کال یې وسو دا غنارې جوړ کړي دي ټول څه په خبر دي نه راځي بس خو تواغی ته بچان دي وسیم نه پری دي او د غرنګا په یو علاقه کې موږ پولیو والا ونیول بیا موږ ورته وویل دا د پولیو کار چې تاسو کوئ د کفارو په امر باندې دا خو کفر ده دا ولې کوئ نو په جواب کې دوی راته وویل د یو غټ شیخ نوم یې راواخستلی چې د یو غټ بازار خطیب هم وی چې موږ ته دغه فتوا راکړې ده چې دا کار جائز ده خو د دې خبرې باوجود دا پولیو والا موږ مردار کړل او دغه رنګه د دې وخت دا تنظیمي وسلوال مرتدین چې کم دي د دغو کشران لکه امارتیان او العقایدې والا او تحریک طالبان پاکستان والا وغیره د دغو ټولو کشران د مسلمانانو په مقابل کې خالص د خپلو مشرانو د تقلید له وجې جنګیږي نو نور د قرآن حدیث دلیل خو له دوی سره نشته چې دوی موږ د قرآن حدیث په خبر راغلي یو نه نه چې مشرانو څه ورته ویلي دي دوی پر موټرسایکل پر موټر پښه اړولې د را روان سوي دي جنګېږي نورې بس په دې باندې حال نسته چې له چا سره جنګېږو څوک ولو لکه دا موجوده چې د اسلامي خلافت د مجاهدینو په مقابل کې هم جنګېږي دا خلاص شو او د غنه کا کله چې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو له امارتي مرتدینو سره بیعت وکړي نو بیا موږ ودا بیا موږ دعوت ورکړي چې دا خو مو کفري کار وکړي بیرته رجوع ورڅخه وکړي خو دوی يو څه باطل دلائل راته وويل، هغه زموږ حق دعوت يې قبول نه کړ، نو بيا موږ هغه کشرانو ته وويل، چې دا مشران خو د ارتداد لاره خوټه کړه، مرتد شول، او تاسو اوس ورڅخه را جدا شئ او ما پسې ورځئ، او ډېر آياتونه او حديثونه مو په دليل کې ورته وويل، چې د مشرانو پسې تلل کفر دي، نو په جواب کې دوی راته وويل، چې دا زموږ مشرانو ډېرې قربانۍ ورکړې دي او ډېر نېکان خلک دي، بس موږ د دې خپلو مشرانو پر خبره باندې باور ده بس زموږ د دې خپلو مشرانو پر خبره باندې باور ده هغه موږ ته غلطه لاره نه راښایي بس موږ د دې خپلو مشرانو تابعداري نشو پرېښودای نو دا کشران خالص د مشرانو د تقلید له وجې مرتد شول او د غرنګه دا ډېر خلک دي د کوکنارو او چرسو او نسوارو وغیره دارنګه نورو حرامو شیانو کرنه او استعمالول حلال بولي او وایي موږ ته ملایانو فتواوې راکړې دي او دغه رنګه د ډېر خلک دي د سود کار کوي خالص نوم یې وربدل کړی ده وایي موږ ته ملایانو فتوا راکړې ده چې دا کار جایز ده العیاذ بالله نو د الله حرام کړي شیانو ته حلال ویل خالص د ملایانو د تقلید له وجې نو په دې سړی کافر کیږي نو دا ټول خلک که هغه پاکستاني مرتدین دي او که افغاني مرتدین دي او که د سعودي مرتدین دي او که نور تنظیمي وسلوال مرتدین دي او که انتخابات والا دي او که قبر پرست مشرکین دي او که بت پرست مشرکین دي او که مذهب پرست مشرکین دي او که د تاریاکو او چرسو او نسوارو او سود وغیره نورو حرامو شیانو حلالونکي دي دا ټول یعنی حلالونکي یو خداسي سړی یو کار حرام بولي هغه ځان ته خبره ده هغه په ګناه کبیره اخته ده خو کافر نه ده حکم یې د مسلمان ده یو شی حرام یو سړی بیا ګناه کوي وایي دا حلاله ده علیاذ بالله ځکه یا په خپل حلال بولي یا وایي ما ته ملا فتوا راکړې نو دا نو دا لا حرام کړل شوي شان د ملا په فتوا حلال بولي او که د پولیو والا دي نو دا ټول کافران دي ځکه کم شیان چې الله حرام کړي دي د هغوی حلالولو لپاره خالص د ملا فتوا موانع تکفیر نشي جوړېدای دا خلاص شو بله خبر په حکمیت او قانون سازی کښې د خلکو باطل ګمانونه د بعضو خلکو مذهب دا ده چې قانون ساز د ملک بادشاه غني لکه برطانیه والا د بعضو خلکو رائے دا ده چې قانون ساز به عوام وي لکه جمهوریت والا دا د امریکې د انګریزانو قانون هم ده د انتخاباتو غرض هم دا ده د بعضو قانون دا ده چې کنسا زمینداران به حاکمان وي یعنی چې قانون به د دوی په تبع جوړیږي او د یهودو نصارا ورایه دا ده چې قانون سازان به علما او فران وي نو د دې امت يهوديان چې کوم دي د مقلدین د هغوی هم د د يهود او نصارا و رایه ده نو هر کله چې يهود او نصارا الله په دې کار مشرکان بللی دي نو په دې امت کې چې څوک دا کار کوي هغه مشرک ده ځکه یو حرام شي ته چې سړی حلال ووایي سره له علمه سړی په کافر کیږي نو چې په بعضو یا ټول دین کې د بل چا تحریم تحریم او تحلیل منې د هغه چا د هغه چا به څه حال وي سوچ پکې وکړي دا شبهه دا دیارلسمه شبهه د الله په توفیق سره خلاصه سوه څوارلسمه شبهه سورلسمه شبهه او زخرف القول دا د ابو جهل او عتبه ابن ابن ربيع فيروانو وخلقو ته دا چولې ده چې دا غیر مقلدین په امت کې اختلافات جوړوي او د مسلمانانو صبر ماتوي لکه څنګه چې له وخته د مشرکانو دا طریقه ده چې د الله د توحید خبرې نشي برداشت کوي او نورې نافرمانۍ که د الله کېږي هغه برداشت کوي نو کار څو بيدینه به اسلام خلک ګول هغو سره بیا هم ناستې ولاړې کوي خو د مؤمن ناستې د مؤمن سره اړیکې دا پر د ډېرې بدې بیا لګېږي په دې کې رسول الله یوه ورځ په مسجد حرام کې یوازې ناسته او د مشرکینو عادت دا وایي چې دوی به بیا په مسجد حرام کې ګیر چاپیره ناست ول د ګپ شپ ځای ورڅخه جوړ کړی وای لکه څنګه چې الله عزوجل ویلي دي وما كان صلاتهم عند البيت نو لمنځ د دوی په نيز د بيتې باندې د دې مشرکینو الا مقاء و تصدیه مګر لاسونه فړه کول او شپیلکی وهل وو نو په دې کې د مشرکینو یو مشر د عتبه بن ربیع او دا په قوم کې سردار وای نو د قریشو ته وویل تاسو خوښه نه ده چې زه ودی محمد صلی الله علیه وسلم ته ورشم یو څو خبرې به ورسره وکم شاید قبول یې کی بس دی به زموږ څخه بند شي او موږ به د ده څخه بند شو، دی به په موږ پسې خبرې نه کوي او موږ به په ده پسې خبرې نه کوو او دا لانجه به ختمه کړو. نو هغه قوم ورته وویل چې ورشه، زموږ مقصد هم دغه ده. نو عتبه راغلو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا کې کښېناستو، نو ورته ویې ویل، ای محمد صلی الله علیه وسلمه! تا ته زه یوه خبر پېښ کوم، بعضې به ته قبوله کړې زموږ او ستاسو به صلح راشي ځکه چې تا ډېره لویه خبر راوړې ده هغه ده اول یو خو دې زموږ جماعت را ټوکړې کړئ موږ د مکې والا یو خلک ول تا په موږ کې اختلاف پیدا کړئ دویم خپل قوم ته دې بې وقوفه ووایو چې دا نه پوهیږي او زه ښه پوهیږم دریم او زموږ د دین او الهو عیبونه وایه چې دا هیڅ هم نشي کولای او د عبادت لایق نه دي او څلورم د خپل قوم او پلار او نیکه ته دې کافر وویلو چې دا کافران دي نو اوس که ته دا خبرې د دې لپاره کوې چې مال غواړې نو موږ به چانده ستا لپاره واچوو او ډېر مال به راجمع کو په ټوله کې به ته مالدار شې دا کار به موږ وکړو خو دا دعوت به دې پرېږدې او دویم که ستا مشري په کار وي موږ به دې خپل مشر کو د علاقې مشر به تا جوړ کو ستا بې اجازې به یو کار هم نه کېږي او دریم که ته چیرې بادشاهي غواړې نو موږ به دې بادشاه کو او څلورم که چیرې پر تا باندې پیری ناست وي او ته یې له ځانه نشې لرې کولای نو موږ به ستا لپاره طبیبان را طلب کو چې ستا علاج وکړي ځکه چې دا پیری داسې شی ده چې د سړي پر دماغ کښیني هغه کمزوری کی دماغ یې ورته خراب کی نو کیدای شي پر تا دا پیری ناست وي او ته مجبور یې او ته مجبور یې د مجبورۍ د لاسه څخه دا دعوتونه کوې نو په دې خبرو کې چې پر تا باندې کومه خبره وي هغه موږ ته وکه موږ به یې درله وکړو خو دا دعوت دې پرېږده او خالص دا د الله د یووالي خبرې مه کوه نو رسول الله د الله پر توحید د الله په نصرت سره مضبوط پاتې شو او دا یوه خبره هم له دې کافره سره ونه منله نور بیان په سیرت کې درو ګوري اوږده نو تاسو ګورئ د دې وخت مشرکان که هغه جمهوریت والا دي او که د قبرو او فرعانو عبادت والا دي او که وطن فرست او قوم فرست کافران دي او که مذهب فرست مشرکان دي چې زه حنفي مذهبی کافر یم یا زه شافعي مذهبی کافر یم وغیره یعنی ځکه مې دلته دغو ته دی کافران وویل چې سړی له علمه سره خبر هم وي چې دا مذهبونه او تنظیمونه الله په اسلام کې حرام کړي دي او دا تقلیدونه الله په اسلام کې حرام کړي دي نشته دی بیا هم دا کار کوي نو په دې باندې دا مرتد دي په دې کې هیڅ شک نشته نو اوس چې یو موحد ملګری د فرا و اسلام ته د راتلو دعوت ودي کافرانو ته ورکوي نو دا کافران په جواب کې ورته وایي چې ته په موږ کې اختلاف پیدا کوې او دویم چې زموږ مشرانو ته دې بې وقوفه ووایو چې دا نه پوهیږي او زه ښه پوهیږم او دریم چې ته زموږ د چې ته زموږ د مذهب علماو او امامانو عیبونه وایې چې دا امام ابو حنیفه خو یو ملا د ملایانو ده او یا په پلانکۍ مسله کې خطا شوی ده او یعنې ګوري دا یو عجبه بې عقل خلک دی وشتیا چې مشرک بې عقل وي یعنی دا کمزوري مسائل خپل نه برداشت کوي د مذهب چې دا کمزوري ده په زور پر خلکو زور ورکوي پورته کوي هوا ورکوي خو خو هغه ارمان نه پر کېږي انشاءالله او که د دې د تسیاله که دا خو ملا د ملایانو د څونه د پیغمبرۍ په درجه کې هم خلکو ته درولی ده دوی ته بس دا پیغور ده دوی دا دوی نشي برداشت کولی یو عجبه کار د خلکو شروع کړی ده یو علاقې ته موږ ولاړو نو هغه علاقه کښې موږ د توحید دعوت چلولو نو بیا به خلکو ته موږ وویل چې دغه امام صاحب چې ته یادوئ چې وا موږ په مذهب یو دا څوک دی نو دې ټول بول پیغمبر ده نو بیا موږ یو موږ بول یو ملا ده بیا یې دلته څو پنجپیریان را سره وو دا پنجپیریان خو د اصل مرتد دا خلک دي نه د دیوبندیانو خواته سو نه د مؤمنانو خواته سو دا د رسۍ منځ نیولی ده دغو ته به دا دا زموږ خپل ملګري وو دا دغو باندې به ډېره خبره بده ولګېده پر دې پنجپیریانو باندې چې دا ملا دې ولې ورته ووایو نو ما زه اوس څه ورته ووایم که مجتهد هغه خو وایي چې مجتهد بیا غټ پیغمبر ته وایي که اوس ملا ورته وایم ته خوابه ته ته که یو ملا د ملایانو ورته وایم تا ته غوسه درځي که ورته وایم مجتهد هغه مجتهد څه پېژني د مجتهد په معنا هغه نه پوهېږي یا الله که به دې خیر وي دغه خلکو ته سخت راغه عوام عوام دونه والله العظیم که غوسه کېدل نه غوسه ورتله هغه خبر منله د خپلو ملګرو نه منله یو عجب کار دی خلکو شروع کړی دا د خپل مذهب یو کږه مسله یا پر خپل مذهبونه جوړ کړي دي پر خلکو یې پرڅ کړي دي یا دې ورته ویل چې دا ملا د ملایانو د سمې غوسې دا خلک کوي خو الله رب العالمین انشاءالله دا خلک هم رسوا کوي دا پاتېدلی نه سي په دغه چم ته چې نه د مؤمنانو طرف ته دي نه د کفارو طرف ته دي او څلورم هغو خلکو ته دې کافران وویل چې هغه د علماو بېدلیله خبرې مني بلکل کافر ورته وایم څوک چې دا قواعد له ځانه جوړوي چې د عالمانو څخه دلیل غوښتل نه دي پکار د عالم صرف خبره منل پکار دا مرتد ده مرتد ده مرتد ده ځکه چې یوازې خبره به خالص بې دلیل خبره به د رسول الله منله کیږي او نو اوس که ته دا خبرې د دې لپاره کوې چې مال غواړې نو موږ به درله مال درکړو او که ستا مشري په کار وي نو موږ به دې مشر کو او که دې دماغ خراب وي نو دوا به در باندې وکړو خو دا دعوت پرېږده زموږ د مذهب او امامانو او علماو او مشرانو عیبونه مه وایه نو زما او ټولو موحدینو ته کم څوک چې خپل ځان ته مؤمن مسلمان وایي دا پیغام ده هغه دې د دې وخت د مرتدینو مشرکانو په مقابل کې د قرآن او حدیث پر خبرو داسې مضبوط ودرېږي د الله په نصرت سره لکه څنګه چې د هغه وخت د مشرکانو په مقابل کې زموږ او ستاسو پیغمبر او صحابه کرام د الله په نصرت سره پر حق مضبوط ولاړ ول ځکه چې دا غیرتی پیغمبر ځکه چې د غیرتی پیغمبر لپاره غیرتی امتی فکار ده د الله رب العالمین غیرتی ده غیرتی سړی به بندگی کوي به غیرت به همیشه د بل بندای د قران او حدیث د دین حفاظت به همیشه غیرتی سړی کوي به ننګ د دین حفاظت نش کولای هغه پر دین ننګ نه کوي او پیغمبر غیرتی ده غیرتی سړی به امتی جوړیږي ډیر سخت غیرتی پیغمبر هم ده الحمدلله داسې غیرت خو نه ده کړی داسې غیرتي تاریخ وای نه ده راته پاته الحمدلله په غذاګانو کې خو ده داسې غیرتي تاریخ نه ده پاته هم زړور هم بادر وکان احسن الناس په صحیح حدیث کې راځي چې اوس ښایسته تر ټولو خلکو وکان اجود الناس وای اوس سخي تر ټولو خلکو وکان اشجع الناس و زړور بهادر تر ټولو خلکو موږ دغه پیغمبر امتیان یو دغه غیرتي پیغمبر امتیان یو او داسې غیرتي پیغمبرو په یو غذا کې وای یو کافر واری وکړي د مسلمانانو یو زنانه په فرج کې ویوستله ډېر قهر ورلی سعد چې کله واری وکړي سعد داسې ویستونه یې هغه غشی ورلی هم کافر په ازا کې ویستی په فرج کې د الله رسول داسې څه چې تبسم غوندې خندا یې ورته وکړله او خوند یې ورکوي ساته وایي زما ته مور پلار تر تا قربانې وله هغه شي وله داسې غیرتي پیغمبر ده داسې غیرتي پیغمبر ده چې د بنو قریظه او په وار باندې د یوې زنانه صرف یوه کافر لاس راچولی یهودي هغه بدمعشان یهودیان چې دا خبر به بهر بار کوله چې که دوی له موږ سره مخامخ سو دا صحابه به شو موږ به داسې درس ورکو دوی دې پر موږ باندې د بدر د مشرکانو سوچ نه کوي چې دوی څو مشرکان نو سره مقابله وکړه نو موږ به دوی داسې کو او داسې به کو غیرتي پیغمبر امر وکړي چې راونیسي خلک ټول یې ونیول هغه سپېره صحابه کرام هغه چې دوی ته ډېر کمینه ښکارېدو هغوی لاسونه ور وتړل دا غټ غټ کافران یې راوڅملول د الله په نصرت سره هغه غیرتي پیغمبر ټول وتړل بیا یو څو ورځې بعد بیا ټول پر دې باندې معاهده سره وکړل چې دوی به له دې علاقې ټول ورکېږي دا هغه غیرتی پیغمبر ده وغیره نور چې کم ځایونه دي هغه ډیر دي او خو دا صرف ما دلته دا څو د نمونې په شکل دا څو خبرې وکړلې و مخ ته رالې نو خبره دا شی ده د دې غیرتی پیغمبر لپاره د غیرتی امتی ضرورت د غیرتی دا بیا هنګ خلک دا مرتټي دا د دین حفاظت نشي کولای چې ورته وویل چې هلکه راسه ما او تا د الله د دین په د الله رب العالمین د دین لپاره کومک سره وکړو د دې مشرکینو مقابلې وکړو د هېڅ ټیملې وګرځي هلکه موږ څه وکړو موږ خو یې اوس وخت نه دی هلکه شړی څه وکړي ګیداړه ګیداړه ولاړ بس یې دغه عمر به دسه تیر سي دغه ځواني به دې د چنجو خوراک سي دغه بدن څه د الله د دین خدمت خو دې نه په وکړي څه پکې د په دغه بدن د قبر چنجي مړی که څه پکې ګوره په څنګه افات مرګ ولاړ سي راسه د الله پر دین ننګ وکړه او زه ټول مشرکینو او زه ټول مقلدینو مشرکینو مرتدو دینو ته د الله د رضا لپاره دا خبره کوم چې قرآن او حدیث ته خپل ځانونه فرا تسلیم کړي ډیر عمر هم دا کفر وکړي په کلو کلو هم وکړي لکه د نوح علیه السلام قوم کلونه کلونه هم په کفر کې تیر سول بس ته نور سرونه خلاص کړئ موحدینو دعوتونه دار کړل خو تاسو لا تذرون ودا ولا سوا تاسو لا هغه خبره ده مخکې تر دې چې الله عزوجل په قبر کې عذابونه درکوي او یا مو د جهنم لمبو ته ورغورځوي او یا په دنیا کې عذابونه درکوي او ډیره نږدې ده چې ستاسو مردارېدو ته د الله عزوجل ستاسو مردارېدو ته به الله عز وجل داسې عقیدوي مجاهدین راپورته کړي چې په داسې سختو مرګو به مردار کړي چې په تاریخ کې به یې کم ساری لیدل کیږي او ستاسو مالونه به غنیمت کړي او ستاسو ښځې به وینځې کړي او هر ځای چې کوم څوک و خپل ځان ته موحد مسلمان وایه هغوی ټولو ته د قرآن او حدیث په رڼا کې دننه زموږ دا پیغام ده چې نور د دې مقلدینو مرتدینو په مقابل کې سم استقامتي مضبوط راپورته شي او له الله عز وجل څخه نصرت وغواړئ او د دې مقلدینو مرتدینو مقابله په خوله هم په زړه او هم په عمل ښه سمه وکړئ او له الله څخه ویره وکړئ سستي مه کوئ او که او که د دوی مقابله نه کوئ نو والله العظیم الله به د دوی پرنګ عذابونه په دنیا او آخرت کې درکوي او الله عز وجل ډیر بے پروا ذات ده د هیڅ چا و عبادت ته محتاج نه ده او خالی په دې کار نه کیږي دا بعضې تش په نامه موحدین ځان ته وایي لا د اهل حدیثو نوم ځان ته ورکړی یعنې زموږ عمل په قرآن و حدیث ته او په حقیقت کې د غی نه وي بس څه وکړو دا ستاسو چلول مذهبونه چې دي دا چلول سره هم پر حق دي قرآن و حدیث هم پر حق دي وې د چلولو زو د چلولو بچایه څنګه چې هم قرآن حدیث پر حق دي هم دا چلول پر حق دي دا جګړه بیا پر څه روانه ده مقابله پر څه روانه ده دا کم کار تا شروع کوي کله خو لا دا بېغیرته مړڅټی دا خبره هم ورته کوي چې ته خونه یو مذهب منی د ابا حنیفه داسې بېکاره کافران یاست ګواکې موږ خو څلور سره مذهبونه منو یعنې موږ د غیرتي کافران یو وکاوه دا تنظیمونه په اسلام کې حرام دي الله تعالی حرام کړی دي الله تعالی وی ولا تکونوا من المشرکین ما کیږي له مشرکانو من الذين فرقوا دينهم لغو مشرکانو چې تاسو نه سکړی دین خپل وکانو شیعا او څو ډلې ډلې په دین کې ډلبازي تنظیمونه جوړ کړل لکه دا کار يهودو کړی وو او دا وست دي امت کې دغه د دې امت يهوديانو دا کار وکړي کل حزب بما لديهم فرحون هر ډله کم څه چې له ده سره هغه خوشاله کېږي حنفیان په خپل حنفیت خوشاله شافعیان په خپل شافعیت خوشاله مالکیان په خپل مالکیت خوشاله حنبلیان په خپل حنبلیت خوشاله و غیره پنځپیریان په خپل پنځپیریت دیوبندیان خپل دیوبندیت بلریان په خپل بلریت دا تنظیمونه وام حرام دي حرام دي تاسو ولې وایاست دا په دې کې دا څه حال جوړ ده دا خو هم ستاسو له دغه سستو فتواو له وجې څخه جوړ ده او دغه رنګه تقلیدونه نور شیان دا دونه نارواوي چې کوم په دا شرعي دوره کې ذکر سوي دا ټول په دې مذاهبو کې کېږي بیا هم الایت بلا دا حق دی نو که چیرې ته وایې چې دا حق دی نو الایت بلا د قرآن د آیتونه چې کوم د تفرقې د حرمت په باره کې راغلي دا خو ټول ناقص ولا الایت بلا خدا وایي الایت بلا چې الله رب العالمین الله اکبر الایت بلا بیا خدا وایي چې الله رب العالمین آیتونه په نسبت د تکذیب کوي دا دروغ دي العیاذ بالله یعنی دا قرآن دروغ وایي بس زه رښتیا وایم العیاذ بالله تنظیمونه په اسلام کې حق دي کله خدا خبره هم کوي اصل مرتد ته سیاس کله خدا خبره هم کوي چې مذهبونه خو صحیح دي خو خلکو خراب کړي دي یعنې دا څلور تنظیمه دي دا په اسلام کې جایز دي او خلکو خراب کړي دي الک وام څنګه دا جائز دی خو الله تعالی قران حدیث را لېږلي دي مذهبونه کله چې په کوم قران په کوم حدیث کې راغلي دي څلور مذهب به یو حنفیت شافعیت مالکیت ته په دې کې سره تقسیمېږي د هر چا به بیا خپل دین وي هر چا که په هغه عمل کوي یا بل د کار نه پلري دا لکم دین کوم ولی دین دا دا دا, دا کم کار ته شروع کړی دا اسلام یو مذهب دی له موږ جلا مذهب یهودیت ته یا نصرانیت ته نو دا اوس کوم کار دی دنه په اسلام کې دومره تنظیمونه تر یهودو ماړولې د بیا هم داسې سستې سستې خبرې کوي ای الله رب العالمین څه وایي وایي وایي ان شیاطین لیحون الی اولیائهم شیطانان چې دي یقینا هغه وسوسې اچوي خامخا و دا ورونو خپلو ته جني شیطانان او انسي شیطانانو ته وسوسې اچوي لیجادلکم چې له تاسو سره یې وجنګوي ای حق پرستو هو تاسو به په تحلیل تحریم کې شرکت نه ورسره کوي چې کم شان ما حرام کړي دا غم مشرکین خو حلال بولي او ته هم ورته وو دا حلال دي کدا کار ته یو کوي الله انکم لمشرکون الله ته مشرکان یاست چې کم چې ما حرام کړي دي هغه مشرکان حلال بولي یا کم څه ما حلال کړي دي هغه مشرکان حرام بولي په تحریم په تحلیل کې دا و خبره ما ورسره کوه کې ورسره وکړي الله انکم لمشرکون تم مشرک یې دین صفا دین د والله العظیم د خلکو سره ګټ کړی د زموږ صفا دین د کې موږ هیڅوک د الله تعالی قرآن چاتم نه عاجز کوو نه حدیث ورته عاجز کوو چې و کتم شوای موږ هم شوای موږ دی ورته وایي چې قرآن حدیث خبره سي د تباد وایه ته کفر وایه د قرآن حدیث په مقابل کې موږ داسې درته وایو عجبه کارم شروع کړی د الله د حق بالا یو د مؤمن دی یو مسلم ډله را پرته کسی بالا خو والله العظیم زمر دا زمر دا کم سیدی دا زړونه والله العظیم د غاړه ترانګلی دی نور خلده وخ خبيسانو څخه موږ څه وکړو تم شوای هغه هم شوای هغه هم شوای نو دا دین د اسلام دا څه حل جوړ سو دا څنګه ګډوډې سو د قرآن خبره هم شوای بل منافق هم شوای یا بل هم شوای دا کفري کار کم سو الله رب العالمین خو دې نور بلا یو مؤمنه موحده یو کلک پر اسلام استقامت ډاله راپورته کړي چې حق باطل داسې سره جدا سي دا څه حال شروع سو په نامه به د مسلمان وي نوم ځان ته به نوم د مؤمن ورکوي قربانۍ والا به هم ځان ته وایي او تکلیفو والا به هم ځان ته وایي او کارونه به دی کوي دی خبرې به کوي چې ټول به سراسر له قرآن سره په ټکر کړي نو داسې خبرې وکړي نو محترم دا شرعي دوره پر پنځو بیانو باندې مشتمله ده دلته پای ته ورسېدله د الله په توفیق سره او په دغه کې که په بعضو خبرو کې زه خطا سوی یم الله دې معافي راته وکړي یا په ټول یعنې ان دې که په یو ځای کې زه خطا سوی یم داسې وایم نو الله رب العالمین دې معافي راته وکړي انسان د خامخا انسان ضعیفه ده او که چیرې زه حق ته پکې رسېدلی یم نو الله رب العالمین دې ما ته د هغه اجر او ثواب راکړي او که هر چا زه په خپله غلطي خبر کړم زه به ډېر دعاګانې ورته وکړم د قرآن حدیث پر وړاندې کښې دننه خو اوس دی خلک نه چې څوک په خپله غلطي خبروي له شا خبرې ډېرې پسې کوي هر څونه مخامخ بیا نه ورته وایي لکه الحمدلله ما له ډېرو خلکو سره بیا خبره کړې ده دا زما پر بیانو باندې په شلا ما اورېدلي دي یعنې شاخوا انتقادونه پر وکړي دا نو ولې داسې ویل دي دا ټول خلک کافر بولي خو بیا چې کله زه ورسره مخامخ سوی یم یا د مثال د ټلپانه له لارې دغسې بس بیا کښته ګوري بیا دا هېڅ خبره نه کوي والله العظیم کې بیا دلیل هم راته ویلی نه هېڅ راته وایي بیا دغسې ګوري بیا نو په شا داسې وایي دا تکفیلی ده پلې د تکفیلي نظریه والا ده د تکفیلي بچایه تکفیری اصل ته یه ته خو په کم ځای کې کم یو ته دا شایدې ادا که په کم ځای کې تا له ما سره دلیل ووایي اوس زه تکفیری یم په کم ځای کې تازه په دلایلو کې راوستم چې د قرآن حدیث خبر علی د بلا معنی ده منلې والله العظیم چې څوک مې خبر کړي چې د قرآن حدیث څخه په دې ځای کې ته غلط سوی زما د الله رب العالمین په ذات قسم ولا لازم زه ځینې اوړم او زما مقابله روان قرآن حدیث د خبرې لپاره د څنګه به بیا زنه ځینې اوړم خو دوی دغه تکفیرای بولي چې څوک اوس دا مذهبونه نه مني دوی دغه تکفیرای بولي یا د الله خبره رښتیا بلل د مخلوق خبره درواغ بلل دا د تکفیرای بولي نو دا رقم ته نه ده لکه کم تاسو یاست په خپل هم دا کارونه شروع کړي دي بیا دا رنګه خبرې کوي نو که هر چا د قرآن حدیث په رڼا کې د ننه ماته خبر راکړي زه به ډېر ورڅخه خوشحاله سم ما ستا کم خبرې وکړې والله العظیم که مې بل مطلب وي خالص دا مطلب مې د د الله خبره د الله د خبرې لویوالی د خلکو په زړه کې راسي د مخلوق د خبرې لویوالی د خلکو په زړه کې ختم سي بس دا مې مطلب ده دا مې مقصد ده والله العظیم که مې بل مطلب وي تاسې ساره معنا تر باسه هغه خو ستای کار ده زما خو والله العظیم که بل مطلب یې بې له دماغ سوای چې نن د خلکو د الله او د رسول د خبرې په مقابل کې د ملایانو د خبرو منل کېږي د ملایانو عبادت شروع د پیدا کړي الله یو ځمکې اسمانون الله پیدا کړي دي هر څه الله پیدا کړي د دونه غټ رب د دغه خبره نن نه منل کېږي دغه په مقابل کې د یو ملا خبره منل کېږي د کلي د مشر خبره منل کېږي دا څومره بې انصاف د ظلم څخه ډک کار روان ده داسې باید څوک ونه کړي او دغه شرعي دوره تر پایه پورې واورئ او دونه ډېره یې نشر کړئ چې څونه په وس کېږي د الله د رضا دپاره یې نشر کړئ نو که هر چا ته ورورسېدله او دغه شرعي دوره دې الله اول ما ته د پر عمل کولو توفیق په راکړي او که هر چا واورېده الله رب العالمین دې د ده زړه اسلام او پرته هېڅ ته رامایله کړي الله دې د عمل کولو توفیق باندې ورکړي په دې دوره باندې او بل خبره دا ده چې ما په نیکو دعاګانو کې ما یروي که زموږ ورونه یاست او که خوند یاست زما په خپلو نیکو دعاګانو کې مه هېروئ او خپل زاړه ګناهونه مه هېروئ هر وخت یې در یادوئ څه کوم ګناهونه هم کړي دي بس انشاءالله هغه مه هېروئ او د هر ورځ حساب ځان ته کوي چې نن ما نیک عمل ډیر وکړ که غلط عمل مې ډیر وکړ او د آخرت ورځ نوره مه یاروي دا د زغمه ډکه دنیا نوره پاته ده دا له غمه ډکه دنیا هیچا خیر نه د ځینې وړی او مړو ته د ورکړې او د راکړې په نیت مه ورځئ چې څه ځینې غواړئ د عبرت په نیت ورسئ صحابه و د عبرت په نیت ورتلل نو دا خبره ده نو دا خبره خو تاسو ټولو دا د ولیدله چې ما په سر کې د بیان درته ویلي چې د ټولو ناقضاتو مور به زه درته ذکر کم نو د ټولو ناقضاتو مور خو تاسو ولیده چې هغه چی شته هغه تقلید ده وې شواس که نه سواس سوچ هم بیا پکې وکړي واخر دعوانا الحمدلله